مخکې سره رب داده هر کله چې مخکې صورت کې شبهات ذکر شول له الله دې د پاره شبهاتو چې داوا ظاهره نشي په دې صورت کې شبهات دي پس د اظهار د داوینا چې داوا هر کله سرګند شو نو اوس پس د اظهار د داوینا شبهات ذکر کړي نو مخکې شبهات د دې لپاره و چې داوا سرګند نشي او شبهات به د دې لپاره بیانې چې پس د داوی د اظهار نه او شبهات به ذکر کړي داوا د صورت اثبات د توحید ده دفع د شبهات دی چې واردېږي او درې نور شبهات بدل ته ذکر کی بیا د اول شبهه نه به جواب کیږي په درې آیات کې په دیار له سمات کې په پیل له سمات کې پښپړ لسم کې او د دوی می شبهه نه به جواب ذکر کی په لسم آیات کې په ولسم کې په دو پنځوستم کې د درې مې شوبه نه جوابې په دیار لسم آیات پین لسم او یوشتم کې عقلی دلائل به په لس آیاتونو کې نقلی دلائل به په دو آیاتونو کې وحی دلائل به په شپږو کې او زواجر به په تو کې تخویفات به په دولس آیاتونو کې او ترغیب به د الله قران ته په درو آیاتونو کې او بشارت به په آیاتونو کې خلاصہ د دې صورت دا ده چې د درې بابونه اول باب تر پنځم آیات پورې جواب دا ولې شبهه جواب به دا ولې شبهه او دارنګ دا خبره به ثابتې چې امن د عالم د الله په توحید باندې راځي امن په عالم کې به د توحید نه نشرات لې او درېما خبره ترغیب به قران ته سلورما خبره بیا جواب د شبهه او دواکلی دلیلونه د پاره د اثبات د ولایت او بیا درېما شبهه والملائکتو او ملائک تسبیحات وای په حمد د پر رب باندې لګیایي ويستغفرون او بخنه غواړي لمن فی الارض دا هغه چا د پاره چې دی پزمکه کې مومن د پاره ملائک بخنه غواړي الا خبردار یقینا الله هو الغفور الرحیم دا الله دې بخون کې مهربان والذین اتخذوا نبخنا د تمامي دنیا د پاره ملائک واړي به ملائک خو چاره چې توحیدی پتوړه کې دا چې دنیا کې دعا غستل په سبانه کېږي رو روای چې د الله توحیدی بس او چې کله د ملائکو په دعا باندې مونږ رنګیو الله به مونږ چرته ناکام نه کی والذین اتخذوا آی کسان چې نسیما سوا د الله نه اولیاء نور دوستان الله حفیظ علی الله حفاظت کوونکی دی په دیو یعنی د دیو په عمل باندې الله نگران دی عربین چې د عربی زبان ده لتنذر ام القرى د لپاره چې یار ورکه اصل د کلو تا دا خو د تنذیر د پاره ده د تبشیر د پاره ده او محبوبا چې په عربی دا نه وي تا به تنذیر څنګه کوله او خلکو به یې څنګه قبلوله لتنذر ام القرى دې لپاره چې ویره اصل د کلو چې مکی والدي ومن حولها هغه څوک چې چار چا پیرا ده دني دي سایر البلاد شرقا و غربا ټول کلی مراد دي کپه مشرق کې دي کپه مغرب کې وتنذر یوم الجمع ویره دې ولرا د ورځ د جمع والینا د قیامت یو نوم د یوم الجمع تمام اولنی او رستنی برا جمع شي لا يشبه شيء من مخلوقاته هیڅ شی هم د الله د مخلوقاتو نه د الله سره برابرې دی نشي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم وهو السميع البصير د الله د اوریدونکو لیدونکو ليس كمثله او انسان ساوتو کې نبی ایت څوک دغه خبره منسوخ کولای شي وصیت الله ته طرف ته چې د نسبت د وصیت وشي معنی تاکیدی حکما مضبوط حکما کلک حکما ما وصا به نوح هغه چې وصیت معنی تاکیدی حکم شوه په غیبان نوح علی السلام ته مدینه ته محمد عربي صلی الله علیه وسلم لاړو غوغا شروع شولا چې محمد عربي راغې صلی الله علیه وسلم يهودو هغه هم داسې او په دې باندې خټیر په دا خبره په ډیره بده لګیدا خصوصا کم چې مشران او هغه خدا ډیره غلطه ګڼله په دې کې عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ وایي وایي زما زما تر وتر ایا می پلار دی ودا دوه لوی عالمان دي لوی لوی عالمان تورات زبردست عالمان وې دیو غلې غلې لاړل نو معلومات وکړه وې ماسختن نه ما ته تاسو کو نه ماسختن نه بسیستا رال کاکاجی او داداجی پس په کټونو کې نه نواته خاموشی دا غل غل غلیا دا پته ولګی دا چې ټول خلک ود شو عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ چې زما خو زړګی د نبی علی السلام سره غوټه شوی سوچ کوم چې دا خلک خنن تلی او هیڅ تفسیره ونه کړه وای چې دسه د شپخه پخه شو او دې ته پته ولې چې ټول خلک ودی دي نو زما دا تر دسه په دې کټ کې وخه زیرو زما پلار ته ویل علاجی څنګه مونږه خو تلیو زړې خبره دی واورې دی ما واورې دی تا واورې دی علامات کمې خبره چې تورات دغه لالاجی ذهن ته سره علل هغه خام بیا هم تاکید وکړ چې څوک به یې خونه نه نه ټول خلک ودی دي زما د پلار او ته چې هم اق محمد عربي صلی الله علیه وسلم بالکل هو به هو اق نبی دې آخر الزمان نبی دې کومه خبره چې دی هغه ټوله په دکې موجود دي نو زما د تر بیا ته تاسو کو چلاله جنو سبا کو و تر مرګ پورې به مخالفت کو اوله به مخالفت کو ځکه زمونږه مشری زمونږه ټرپرا زمونږه ګدنشینی هغه خلاړه بیا دته منتقل شمون بس کو په دنیا کې به ژوند څنګه تیرو تر مرګ پورې به مخالفت کو عبد الله ابن سلام وای لمدو خټو لا فلګي وبداروي ایمان خو مخکې ماشاءالله زما په ذهن کې د محمد رسول الله حقانیت راغلی و د وجه د بغزنا په خپل ما بیان کې ولولا کلمت الله دې موږ د بغزنا وساتي همیشه دا دعا کوي اے الله حسد نه محفوظ کروا حسد هغه بلا ده چې سړی به هغه ست تیارې چې غرق به کی تباہ به کی ولولا کلمت سبقت او کنه کلمه مخکې تر شوی د جانب درپستانه الی اجل مسمى او تفرقه په تمام عالم کې شته ده او د تفرقه د وجنه مسلمانان تباہ او برباد شو تفرقه د وجنه د مسلمان په کور باندې نن اور بل ده تفرقه د وجنه نن د مسلمانانو په خپل بوټو دي نه په دعوت باندې با د الله د قهر او د غضب دا څه پیړه با واپس کیږي واستقم کما امرتا پخپلام کلکشا په دې دین باندې لکه څنګه چې تا ته حکم کړي شي او درې مولا تتبع تابعداري مکوا د خواهشاتو د دیو او څلورم وای ما ایمان راوړې پاچراله ګله الله لا احتجاج ولا خصومه روح المانی وای نه هم الله یجمع بیننا الله بجمعاله او کې زمون ترمنځ او لسم و الیه المصیر دی الله تور ګرځیدلې دایات مشتمل له پلسو کلمات باندې ولا نذیر لها سوا آیت الکرسی د نذیر په قران کې ما سوا د آیت الکرسی نه بل نشته دی ځکه پای کې هم لس فصول تفسیر ابن کثیر وای یا عدل دو قسم ده یو حسی عدل ده او یو عقلی عدل ده روحی عدل روحانی عدل ده بل حسی چې پسترګو کاری عدل روحانی تلا روحانی عادل چې پکې هغه تلا د الله کتاب ده تبد الله په کتاب باندې تلل کې چرته به گمراه نشئ کله چې تاسو منګولې په دې کله کې فإن وافقهما فقبل وإن خالفهما فطرح او کله قران سنت نه او شیخ خلاف دین گزارې کا وای ورزوا دا روحانی عادل ده دا روحانی تلدا والمیزان جنتی عمل دوزخی عمل به په معلومیږي ظالم او منصف په دې باندې معلومیږي والمیزان وما یدریک لعل الساعه څه سیس تعالی را خبر درکړې شاید چې قیامت نږدې وي زجر په انکار د قیامت په تلوار سره غواړستانه ويستعجل بها الذين فتلوار سرا يستعجل تلوار کوي په دې باندې آ کسان چې مان نه راوړي په دې باندې او آ کسان چې مؤمنان دي یریږي د دنا او پويږي چې کننده حق ده خبردار ان الذين يكننا کسان یمارون فی الساعه د دې نام الله زیاتې ومن کان یرید حرس الدنیا سوچ را د لری د فصل د دنیا د ګټه د دنیا یعنی الله چې دل کم څو ور کړی په د باندې د طلب کوي ریاست د دنیا ریاست د دنیا اخرت کې څه حصہ نشته قطاده وای وای یو کله خبره قطاده کړی دا پسرو زرو د لیکلو قابل ده ان الله یعطي الدنيا بنيه الاخره ولا يعطي الاخره بنيه الدنيا هغه وای الله دنیا په نیت د آخرت ور کوي یعنی ستا غرض صرف د الله رضای الله ته زما پکاري نه د دنیا مال نه د دنیا دولتونه دا مې نه دی پکار نو الله رب العزت په دې نیت د آخرت باندې تعالی سم در کولې شي دنیا هم در کولې شي او الله ورکړ دي خلکو لا خو یاد لاره غره ولا یعطي الاخره بنیت الدنیا که یو سړی وای زبر دنیا پسې هم دنیا به مې مد نظری دنیا به مې مقصود وي ما ته به آخرت میلاو شي نو دا چرته نشي میلاوي دی غته الله تنه ګوره ماله من فی الاخرته من نصیب حاجی شقی چې ده کم حاجی سے بوایه کنه جی چې الله صرف دنیا را کا او خان را کا بزیرا کا ګډه را کا روان صرف حج د دې لپاره کړو چې صرف مال ملاو شي دولتونه ملاو شي عزتونه ملاو شي الله په آخرت کې د لپاره څه حصہ نشته ده وما له في الاخره من نصيب ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين دا څلورم سوالو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستانه عام مليان خلاف دي موږ څنګه ستا خبره ومنو ټول دنیا یو طرف ته تبل طرف ته موږ څنګه ستا خبره ومنو الله دا جواب کوي ام لهم شرکا اشته د دې د پاره شریکان زما خبره نه منئ نو د خپل ولای په وجر سره دا خبره تسلیم کړي وې شي په معنا الا زنه غواړم تاسو نه پدې مزدوري خلو څه غواړي الا المودتا مگر مين تاسو غواړم فل قربا د وجه د خپل ولینا د خپل ولې د وجه نه ما سره مینا وکي اين تتبعونا نو چې هر کله ستا په لبانې الله مہر نه دی لګولې ستانه قران یې ورکړې نه دی و زما محبوبا تا په ما باندې دروغ نه دی جوړ کړی ويمحو الله الباطل محوکه الله باطل لرا بل توجیه مشته خدا غره ده محوا کوي الله باطل لرا او ثابت ای الله حق لرا په خپل کلماتو یقینا الله د عالم پر ازونو د سینو باندې ادا الله هغه ذات دی چې قبلې توبه د خپل بندګانو و یعفو عن السیئات عفکه د بدونه و یعلم او په یاده ما تفعلون پاج تاسو کوي و یستجیب الذین آمنو و یستجیب الذین آمنو او قبلوی الله عبادت دا کسانو چې مان راوړې ويستجيب الذين امنوا قبلوی الله عبادت دا کسانو چې مان راوړې عملونه کړ دي نیک او زیاتې بدی ولرا د خپل فضل نه او کافران د دې لپاره عذاب دي سخت ولو بسط الله الرزق لعباده سوال د دیو داوی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټوله دنیا والا ولې نوابان نه دي چې دا ټوله دنیا نوابان وې ټوله دنیا والا ارپتیان کې رپتیان موټر والا لارو والا دا دنیا کې دا ټول انسانان یو شان ولې نه جواب ولو بسط الله کچرتا فراخ کړي وي الله الرزق لعباده رزق د خپل بندګانو خامخا دیو با بغاوت کړي پزماکه کې لیکن الله را لګي په یو اندازا ما شاعت سونه چې غواړي کله ټولو خلق روزي الله فرغ ګورا اوس الحمدلله نن خروزی فراخه ده خو د ټولو خو فراخه نه ده کنه ولو بسط الله الرزق لجميع الناس بیا بنا دا غنمه د دنیا نظام ټول درهم برهم غنم بنوي لو بیا چا کوله ګړې بچا ټوله ولې زکه فاریو خنواب ده یره کرا شتال روپې درکما ته غنم راټوله ته والا ورنه راټوله زبر تر درکم کتا ویل زه تعالی 1 لک روپے درکم هغه به زه بدل دو درکم یو به ته خواره کابل به ته خواره کنو موټر وې بده کم جوړوې نو جاز بده کم وې نو ټوډي بده کم وې نو دا خيستا غنم شربت بده کم وې غنم بده کم وې دا خيستا ډوډۍ چې ته خوره نو دا بيزي بچا ساتلې نو دا خيستا غو خاطي کې بده کم وې لا بغاو لا بغاو الله څه پويږي ښا سو خان پیدا کړي هغه پیسې والا څوک یې نه کا د بس هغه سي سي تاو تاو تاو دیږي ماشاء الله او د ګل پشان غنم ریبي او د ازړې هوا کوي زړه ولې هوا کوي وای کنه وای رورا مازیګر به ماشاء الله 400 روپۍ نقد چغ دې تصور دا ده چې زاستړې بشم خو ما زیګر بلار شمه ډبر روټي براوړم ستړې بشم ماشاء الله روح افزا شربت برا وړم ستړې بشم خډي و میرا غشته ان یاس غټه نه یاس غټه با کېګم کور ودانې و ما ته دلته کېدا او دا چې خوشاله خوشاله وکی کیا بات ہے والکافرون او کافران لبغوا فی الارض دیو بغاوت کړي پزماکه کې ولکن الله ينزل لیکن الله را لېږي په اندازه باندې څونه چوغړي یقینا د الله دې په خپل بندګانو خبردار لیدونکې چاله مال الله ډېر ور کړي نو زړګې هم ډېر ور کړي یا الله چې زما د ګناه په وجه مو وجه مصیبت راځي په کار خو بیا دا چې په دنیا کې څوک نه وي ولې زمونږه ګناهونه خو ساجيب دي ربا رب ذل جلال فرمایي و يعفو عن كثير معافي کوي د ډېرو نه په ډېرو ګناهونو باندې الله پر بنده معاف کی چې زپ دې دې وسنه دې سما ورنکه انسانانو په کړو ګناهونو باندې الله انسانان او چې ګناه دلته نیو کړه ګناه دلته نیو کړه ما ترک علی ظهرها من دابه یو زنده سر په دنیا کې نه وي